پنځل لسمه صفه حدیث نمبر یو کم نوی حدیث نمبر یو کم نوی ان المستشار مؤتمن صحیح دی کنه سوسره مشوره کوي نو صحیح مشوره ور باندې نه ته نه زما مشوره ان المستشار مؤتمن مشوره غوښتل شوی د چانه دې ستره امین ګرځول شوی دی یو څوک د مشوره غواړي نو ته امین دا غي نو خه مشوره ول ورکا ان الولد مبخله مجنبه مجبنه بشکا بچه سبب د بخل او سبب د بوزدلی ګرځي اے چې بچي نو پلار پخلم کوي جمع کول د بچی د پاره کوي پلار سم کوي سستم کوي بیا والا بچي پاتې شي او چې بچي نه نو پخلم نه کوي او سستم نه کوي وې زموږه سم شوق نشته دا نوستو زسر جوړ کو سمنا میراتی د خدای کار دی نو هغه دوره کنجوس او بخیلی ما دې لیدلی سونه میراثي نو دوره بچی نه نو هغه دوره مال ډیر جمع کړي ان السرقه ثمانینتن وان الكذب ریبتن بشکا رشتہ سبب د اطمینان بشکا د هر امت لپاره فتنه او فتنه فتنه ده مال اشتیا فتنه ده ګوره ډیر لوی فتنه ده کله سره نه نو مصیبت ده کله صدا شو نو هم مصیبت ده سوچ بکې طالب سره پیسې نه یې سوچ کې پیسې نشته راځه اې سل روپۍ راکا 200 روپۍ راکا چې دا شنو بیا په له له باندې لګي کله پیسې کې کله پیسې کې ها نو پیسې سبب د نقصان ګرځي